دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځینې هغه موضوعات دي چې زموږ خویندو او میندو پورې تعلق لري یوه اساسی او عمده موضوع په دې کې د ښځو اجباري ودول دي قدرمنو اوریدونکو زموږ په افغاني ټولنه کې پر ښځو باندې یو ظلم دا کیږي چې د هغې پلار او ورونه یا نور خپلوان د هغې د اجازې او خوښې څخه بغیر هغه یو چاته واده کوي چې په اکثرو کورنیو کې او په اکثرو ځایونو کې هغه بیچاره خور اصلا خبره هم نه وي هغه چاته په نکاح ورکړې وي نو دا رنګ عمل دا ناروا عمل دی او د شریعت او انسانیت خلاف کار دی بلکې اسلام مقدس دین ښځې ته د خپل د ژوند د ملګري انتخابولو اختیار ورکړی دی لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ویناو کې فرمای دغه حدیث ده چې بخاری او مسلم دواړو روایت کړی دی رسول الله فرمایي کونډه دې په نکاح نه ورکول کیږي تر څو چې د هغې سره مشوره نه شوې همدارنګه پیغله دې په نکاح نه ورکول کیږي تر څو چې د هغې څخه اجازه وانخیستلی شي صحابه و کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله چې د پیغلې اجازه به څنګه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د پیغلې اجازه چوپتیا ده چې کله هغې ته څوک په مرکه راځي نو پلار یا ورور دې ورشي د هغې نه د اجازت وغواړي که د دې په خبرو کې هغوی سکوت اختیار که نو دا د هغې اجازه ده او که رد که بیا پلار او ورور حق نه لري چې بغیر د هغې د اجازې نه هغه چاته په نکاح باندې ورکړي په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشیر علی النساء فی انفسهن ښځو سره د هغوی د نکاح په باره کې تاسو مشوره وکړئ یعنی د هغوی د مشورې څخه بغیر د هغوی نکاح چا سره مه تړئ په یو بل حدیث کې راغلی دي چې یوه صحابیه په نامه د خنسا بنت خزام رضی الله تعالی عنها هغه فرمایي چې زه یوه کونډه ښځه وم او زما پلار زما د خوښې څخه بغیر زه یو چا ته په نکاح کړم ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نکاح بیرته فسخه کړه دا حدیث ده چې په بخاري کې موجود ده همدارنګه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایی چې یوه پیغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله ته یې ویلې چې یا رسول الله زما پلار زما د اجازې او زما د خوښې څخه بغیر زه یې خپل وراره ته په نکاح ورکړی یم چې زما د تره زوی کیږي او زه پرې راضي نه یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې پیغلې ته د دغې نکاح د منلو او یا نه منلو واک ورکړ چې ستا خوښه ده چې منې او کې نه منې نو چې کله دغه پیغله پوه شوه چې اوس واک زما په لاس کې شو نو ویې ویل چې پلار مې څه کړي دي هغه زما قبول دي دا کار مې د دې لپاره وکړه چې ښځې په دې باندې پوه شي چې پلرونه د پیغلو د خاوندو په انتخاب کې د مداخلت او ممانعت حق نه لري هغه صورت کې چې هغه مسلمان او بادیانته وي اسلامي شریعت د ښځو د اجباري نکاح او د زور نکاح څخه منع کړې ده ځکه چې په دې کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت کامیابی او همدارنګه سعادت او خوشحالی موجوده ده او دا ځکه کوم واده چې د نجلۍ او هلک په خوښه نه وي شوی نو د هغوی په منځ کې محبت او مینه نه وي همیشه به د هغوی په کور کې د نفرت او لرېوالي فضا مسلطه وي او د دواړو ژوند به تل لپاره بېخونده وي او په کور کې به ګډوډي بېنظمي او خفګان وي چې د هغې تاثیر د هغوی په اولادونو هم پریوځي اولادونه به هم د سالمې تربیې څخه محروم پاتې وي همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه نجلۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ان اباها زوجها وهي کارهه فخیرها النبی صلی الله علیه وسلم هغه راغله رسول الله ته ویلي چې زما پلار زه خاوند ته ورکړی یم او زه ناخوښه یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته اختیار ورکړ د منلو او یا د فسخې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې جنۍ ته اختیار ورکړ چې ستا خوښه ده چې منې او که ته رد کوي نو اجباري ودونه د اسلام په مقدس دین کې نشته حتی زموږ فقهاو دا لیکلي دي د فقه عمده عمده کتابونه په دې باندې قایل دي چې جبري نکاح په اسلام کې نشته د سره نکاح نه ثابتیږي نکاح نه منعقده کیږي نو راشئ چې د خپل فاسد عنانات پرېږدو په خپلو اولادونو باندې رحم وکړو په خپلو اولادونو باندې شفقت وکړو د خپل اعمال د خپل کړنې د خپل معاملات او همدارنګه د خپل نکاح د اسلام او د دین په چوکات کې دننه سرته ورسوو دویمه عمده مسله هغه په حالت د صغارت کې د نجلۍ واده کول دي یعنی په ماشومتوب کې هغه چاته په نکاح ورکول او هغه ودول په تاسف سره باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې یو بل زیاتی چې د ښځو سره کیږي هغه دا دی چې د ماشوم نجلۍ نکاح د ماشوم هلک سره د ماشومتوب په حالت کې تړل کیږي نو په داسې طریقې سره عمل کول آینده لپاره ډیر خراب عواقب منځته راوړي په ډیرو حالاتو کې خو داسې کیږي چې کله دغه هلک او نجلۍ بالغان شي ځوانان شي نو یو بل نه خوښوي او د یو بل څخه نفرت کوي او بیا ټول عمر د دوی اړیکې خرابې وي امام نووي شافعي رحمه الله په شرح د مسلم کې د امام شافعي رحمه الله قول را نقل کوي هغه لیکي چې امام الشافعي رحمه الله لیکي یستحب ان لا یزوج الاب والجد البکرة حتی تبلغ ویستاذنها لئلا یوقعها فی اسر الزوج وهی کارهه د یوې نجلۍ پلار او نیکه ته مستحب دی چې هغه چاته په نکاح ورنه کړي تر څو چې هغه بالغه نشي هغه چاته په نکاح ورنه کړي تر څو چې حد بلوغ ته نه وي رسېدلی او همدارنګه هغه دې چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې د هغې نه اجازه نه وي غوښتل شوي دا د دې لپاره چې داسې ونه شي چې هغه په دې خبره شي او پرې ناراضه وي همدارنګه امام ابن حزم ظاهري رحمه الله د امام ابن شرمه رحمه الله څخه یو روایت نقل کړی دا حدیث دی چې په نیل الاوتار کې ذکر دی هلته لیکي چې پلار د خپله وړه لور چاته په نکاح نه ورکوي تر څو چې هغه بالغه نشي او اجازه ورته ورنکړي یو مسله د جواز ده او بله مسله د عواقبو کتل ته دي چې د دې عواقب به څنګه کیږي ځینې علما کرام فرمایي که د ماشوم هلک او ماشوم نجلۍ نکاح په حالت د صغارت کې یعنې په حالت د ماشومتوب کې وتړل شي نو د بالغېدو او د ځواني څخه وروسته دواړه د نکاح د فسخې یعنې د منلو او د نه منلو اختیار لري امام ابن شیبه د قاضي شریس څخه یو روایت په خپل مصنف کې رانقل کړی دی هلته لیکي چې اذا زوج الرجل ابنه او ابنته فالخيار لهما اذا شبا کله چې یو سړی خپل زوی یا لور کله چې یو سړی خپل زوی یا لور ته په حالت د صغارت کې واده وکړي نو دواړه پس د بالغېدو څخه اختیار لري چې دغه نکاح مني او کې نه مني نو د خپل لور عواقبو او آیندې ته هم وګورئ همدارنګه د خپل ځوان زوی عواقبو او آیندې ته وګورئ چې د دې ژوند به څنګه تیریږي او د هغې ژوند به څنګه تیریږي د خپل عنعنات د خپل رسمونه او د خپل رواجونه پریږدئ راشئ د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو په رڼا کې تیر کړو ګنې ټول ژوند به زموږ خدای مکړه په بدبختیو په مصیبت او په نفرتونو کې تیریږي لکه څنګه چې دا وه تاسو هم لیدلي او موږ هم په خپله ټولنه کې په سترګو باندې وینو الله رب العزت دې موږ ته توفیق د نیکو اعمالو راکړي نو اوس به راشو یوې لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه بیا هم دوام لري قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ بله مهمه مسئله چې زموږ په ټولنه کې هغه رایجه ده هغه په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول دي زموږ په ټولنه او معاشره کې پر ښځو باندې یو ظلم دا کیږي چې کله د دوه کورنیو او یا د دوه قومونو ترمنځ په یو شي اختلاف او نزاع راشي او دې حتی ورسیږي چې یو بل په وژنه باندې تمام شي نو که د یوې خوا نه یا د دواړو خوا نه څوک پکې ووژل شي نو بیا د دغې مسئلې د حل کولو لپاره د قوم مشران او ځینې علما راجمع شي چې د دوی ترمنځ روغه او جوړه وکړي چې د کمې کورنۍ څخه څوک پکې وژل شوي وي نو د هغه د دیت او بدو لپاره څه اندازه رپۍ او یوه جلۍ د مقتول وارثانو ته په هغه بل جانب خلکو باندې ږدي یعنې د کمې کورنۍ چې څوک وژل شوي په دې بلې کورنۍ باندې دا ږدي چې تاسو به دې ته څه پیسې هم ورکوئ او په بدو کې به یوه نجلۍ هم ورکوئ نو داسې فیصله کول یو ناروا عمل او د اسلامي شریعت خلاف کاروایی ده او په هغې مظلومې او ناخبره نجلۍ په هغې باندې ظلم او زیاتی دی د دغسې روغې او جوړې لپاره الهي قانون د الله رب العزت کلام موجود دی چې څوک ووژل شه نو د هغه وارثانو لپاره درې لارې دي چې قصاص، دیت او یا عفوه کول دي. دوی لره اختیار شته که طلب د قصاص کوي چې څوک د دوی وژل شوي دي باید د هغې په مقابل کې چې څوک یې وژلي دي هغه قصاص شي هغه هم وژل شي او یا دیت دی او یا بخشش دی په اسلامي شریعت کې هیڅ ثابت نه دی چې په دیت او یا په بدو کې د یوه نجلۍ ورکړی شي دا د اسلامي شریعت کې اصلا دا خبره ثابته نه ده که یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پور یې ورباندې نه وي نو قاتل به ورباندې قصاصیږي که یو مسلمان بل مسلمان په قصد سره ووژني او د قصاص پور یې پرې نه نو باید چې دا قاتل قصاص شي دا هم ووژل شي ځکه د قصاص معنا په لغت کې مساوات ته وایي په دې کې ټول خلک سره برابر او مساوي دي غنی وي که غریب شریف وي که رزیل عالم وي که جاهل زلمی وي که سپینګیری هلک وي که نجلۍ روغ وي که ناروغ بینا وي که ړون یعنې د هر یوې ښځې او سړي په قصاص کې به هماغه سړی او یا ښځه به قصاص کیږي چې هغه د ده قاتل او یا قاتله وي دویم صورت دا دی چې د مقتول وارثان قاتل وبکي بې له مالي معاوضې څخه یوازې د ثواب په غرض یا د شرعي دیت په مقابل کې او یا د مصالحې په توګه د سمال په مقابل کې هغه وبخي لکه چې الله رب العزت په سورة بقره کې فرمایي فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان نو پس چاته چې معافي وکړی شي د هغه د ورور د طرف څخه د څه شي نو مطالبه کول پکار دي په ښه وجه سره او ادا کول یې هم پکار دي په ښه وجه سره یعنې که چیرې قاتل ته د مقتول ورور یا وارثانو د طرف څخه څه قدرې معافي ورکړې شوه نو د خونبها فیصله په مناسبه طریقه په کار ده او په راستی باندې ادا کول هم په کار دي او زمونږ د احنافو په مذهب کې لس زره شرعي روپۍ کیږي او یا سل اوښان دي چې شل یې ابن مخاس او شل یې بنت مخاس یو کلن شل یې بنت لبون دوه کلن شل یې حقې یعنې درې کلن او شل یې جزعې چې هغه څلور کلنې دي بیا کولی شي چې د مقتول وارثان د درې کلونو په موده کې په قسطونو سره هغه د مقتول ورثې ته د دیت لپاره وسپاري او د قاتل نه یې واخلي هغې ته وسپاري یا په اندازه د یو زر دینارو سره سره زر یا په اندازه د لس زرو درهمو سره سپین زر او یا سل اوښان دي او د سلو اوښانو په باره کې د عطا ابن رباح رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث په سنن ابي داود کې هم موجود دی نو یوه انجلۍ د دیت او یا د وینې په بدل کې یو چا ته ورکول د عدل او انصاف فیصله نه ده بلکې د نجلۍ په حق باندې سترګې پټول او د هغې په حق باندې تجاوز کول دي ځکه چې شریعت دغې پیغلې ته د خپل نفس اختیار ورکړی هیڅوک نشي کولای چې بغیر د دې د خوښې او رضا څخه دا چاته واده کړي او چاته په نکاح کړي د یو سړي د ګناه پیټی او د یو سړي د ګناه بار د بل چا په سر نه باریږي وژل به پلار کوي او ګناه به اوچتوي او بال به اوچتوي لور وجل به ورور کوي او ظلم به کیږي په خور باندې وجل به کوي قوم خو ظلم او بدبخته به ظلم او بدبختی به په دې نجلۍ باندې کیږي نو دا ډیر یو ناروا عمل دی یو سپک عمل دی چې د اسلام مقدس دین په دې باندې سخته نیوکه کوي راشي چې د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې تیر کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیر کړو هغه نجلۍ چې په کمې کورنۍ ته په بدو باندې ورکول کیږي تل لپاره هغه بیچاره، هغه مظلومه وهل کیږي، ټکول کیږي، هغې ته سپکې او سپورې ویل کیږي، هغې ته ټانې ورکول کیږي چې ته موږ په بدو کې راوستې. هغه مظلومه د دنیا په ژوند باندې اصلا نه پوهیږي چې دا زما ژوند په دنیا کې څنګه تیر شه، ټول په غم، په مصیبت کې تیر شو. خو چا چې دا په بدو کې ورکړي که د دې پلار وي که د دې ورونه وي که د دې نیکه وي یا د دې ترونه وي یا د دې قوم قبیله وي هغه به د الله رب العزت په حضور کې په آخرت کې درېږي الله به ترې پوښتنه کوي چې قتل او وژنه زیاتی او بدبختی تا کوله او ظلم په دې معصومې او په دې مظلومې او فقیر نجلۍ باندې کېده دا هغه زموږ فاسد رواجونه دي زموږ هغه فاسد دودونه دي چې تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې روان دي چې د الله د دین نام لرې دي د الله د کلام نام لرې دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو نه هم لرې دي نه د دنیا ژوند ډیر محدود دی د دنیا ژوند ډیر لنډ دی راسې داسې اعمال ترسره کړئ چې په هغو عملونو سره تاسو الله د ځان له راضي کړئ هغه عملونه وکړئ چې هغه د اسلام مقدس دین سره تړاو ولري دا نه چې د الله غضب په موږ باندې زموږ په کورنۍ باندې او زموږ په قوم باندې راپریوځي دغه ظلمونه او دغه زیاتی دی زموږ په ټولنه کې زموږ په وطن کې چې تل لپاره زموږ ژوند په کړاو په مصیبت او په بدبختۍ کې تیریږي او بل آخره هغه مظلومه او فقیره نجلۍ چې په بدو کې ورکول کیږي دې ته مجبوره کیږي چې هغه ځان وژنه وکړي ځکه ټول ژوند د هغې تاوتریخوالي سره تیریږي ټول ژوند یې په وهلو او پټې کولو کې تیریږي بله لاره هغې مظلومې ته نشته آیا تا پلار ستا ورور ستا تره ستا قوم نه به پوښتنه نه کیږي نو د یو سړي د ګناه پیټی او بار د بل چا په سر نه باریږي لکه چې الله رب العزت فرمایي ولا تزر وازرة وزر اخرى په صورت بني اسرائیل کې الله وایي الله وایي چې نه باروي هیڅوک بار د ګناهونو د بل چا ولید ابن مغیره نورو کافرانو ته به ویل چې تاسې زما متابعت کوئ او زه به ستاسې ګناهونه په خپل ځان بار کړم نو الله رب العزت د ولید ابن مغیره د دې خبرې رد وکړه هر څوک به په خپل عمل سر نیولی شي هیڅوک د بل چا عمل نشي بارولی نو ظلم ته کوي او په بدو کې هغه معصومه او فقیره نجلۍ ورکوي چې ټول عمر په کړاو او په مصیبت کې تیریږي نو معلومه شوه قدرمنو اوریدونکو چې یوه بېګناه نجلۍ یوه بېګناه زموږ خور هغه د هیچا په بدو کې نه ورکول کیږي ځکه دا خو په خپله ګناهګاره بیچاره او معصومه نه ده دې خو څه ظلم او زیاتی نه دی کړی تاسې به لیدلي وي چې دغه جرګه ماران او فیصله کوونکي یو څو روپیو ته غله وي نو غواړي چې په څه طریقې سره خپلې مردارې خېټې د مردارو څخه ډکې کړي او یو څو روپۍ لاسته راوړي نو د خپلې فیصلې لپاره دا دلیل وایي چې د قاتل له خوا څخه یوه پیغله جنۍ د مقتول ورسو ته ورکړی شي نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي دوی خو څو روپو ته غله دي چې په سره طریقې سره د خپل مردار خېټې د مردارو سره مردانو نه ډکې کړي نو دا دلیل وایي چې د قاتل له خوا د یو پیغله جنۍ د مقتول ورسې ته ورکړی شي نو دا بدي به په خپل ولي سره بدله شي خو زه وایم چې الله رب العزت د خلکو جنګونه الله رب العزت د خلکو بدۍ د یوې نجلۍ په ورکړې سره په خپل ولي سره نه بدلوي ځکه که الله رب العزت دا د خلکو جنګونه او د خلکو بدۍ او د خلکو دښمنۍ په بدو ورکولو سره بدلولی نو الله رب العزت به دوی ته جواز ورکړی وه چې تاسو خپلې لور یا خپلې خویندې په بدو کې ورکړئ الله به دې ته جواز ورکړی وای الله به دا روا کړی وای نو چې کله د اسلام مقدس دین دا عمل ناروا او منفور ګڼي نو د دې څخه معلومیږي چې دغسې فیصلو سره بدۍ په خپلولۍ سره نشي بدلیدلی ډیرې داسې فیصلې موږ په سترګو لیدلې دي چې په بدو کې هم جنۍ ورکړي خو د هغوی بدي بیا هم نه ده ختمه شوې او هغه معصومه او فقیره او مظلومه جنۍ په هغې کورنۍ کې تل لپاره په غم کې ژوند کوي په درد او په کړاو کې ژوند کې وهل کیږي او ټکول کیږي نه راشئ په خپل اولاد باندې رحم وکړئ په خپل لور خور باندې رحم وکړئ داسې نه چې هغه ظلم او زیاتی په دیو باندې کیږي د دیو په سبب الله رب العزت تاسو په آخرت کې په خپل عذاب کې گرفتاره کړي خپل ژوند د الله رب العزت د دین موافق تیر کړئ د الله احکام او اوامرو موافق تیر کړئ دا نه چې تل لپاره زموږ ژوند د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه په سرغړونه تیر کیږي یو ورځ به الله ته درېږو الله به پوښتنه کوي زموږ نه نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې په موږ باندې فضل وکړي الله دې موږ ته د نیکې لارې هدایت وکړي نو قدرمنو اورېدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه